داود توکلي پوښتنه کوي چې که یو څوک د سهار لمونځ ورباندې څخه قضا شي او د ماپښین په لمانځه په جماعت ولاړ وي په جماعت کې لمونځ ورپه یاد شي نو دی به دا جماعت پرېږدي لمونځ به راګرځوي او که به جماعت ورسره کوي یعنې په دې وخت کې ترتیب به ورته ساقطېږي او که نه ساقطېږي حضراتو دغه سړی چې د سهار لمونځ په ده پرده باندې دی د ماپښین په جماعت کې د امام سره ولاړ دی دغه سړي څه پوښتنه وکړي چې ستا پر ذمه نور قضایي لمونځونه هم ستا د دغه سهار مه وره که نشته او که داسې و چې قضایي لمونځونه پر ذمه ډېر او شپږو ته رسېدلي یا بالابود تر شپږو د دې سړي دغه لمونځ چې یې دی د هغه فرض ورسره وکړي بیا دې په وروسته کې هغه د سهار قضا یا بل وخت یا بل وخت تر مرګ د مخه دې راوګرځي او که پر ده نور قضایي لمونځونه نشته د هغه د سهار لمونځ د ده په یاد شو نو دغه د ماپښین لمونځ چې د شروع په کړې ده د امام سره دا فرض که د مابین ولاړه چې دا قضایي لمونځ ور په یاد شو په داخل کې د لمانځه اما د هغه لمونځ به نه پرېږدي د هغه لمونځ به د امام سره تام کړي د هغه یې نفل شو تر دې وروسته به چې د امام فارغ شو بیا به هغه د سهار دوه رکاته فرض وکړي تر هغه وروسته به د هغه د ماپښین لمونځ بیا راګرځي والسلام